هغه کسانو ته چې تاسو وعده کړی وي هغه سره چې مشرکان دي او بیا ما تکړی دي فسیحو فی الارض دي تدا حکم دی چې وګرځي پزمکه کې اربعتا شهورن سلور میاشتې دا تاسو ته مهلت درکړې شو د فکر او سوچ د پاره وعلمو او پوشه انکم غیر معجز الله چې تاسو نشه کمزورې کولې الله لرا او د الله پیغمبر لرا فن الله مخزل الكافرین او بشک چې الله رسوا کوونکې د کافرانو لره واذان من الله ورسوله الى الناس او دا اعلان دی طرفا د الله نه او طرفا د پیغمبر د الله نه ټول خلق ته چې مخکې خاص ذکر شو دا عام دی ټول دنیا ته یوم الحج الاکبر فاغ روز دلوی حج باندی چه روز د نحر دا یا عرفه دا ان الله بریء من المشرکین ورسوله چې بشک الله بیزار دی د مشرکانو نه او د الله پیغمبرم بیزار دی د مشرکانو نه مشرکان د پاره دا خبره پوره ده د داړ دو چې الله تنوم بیزار شو پیغمبر تنوم بیزار شو فین تبتم کچر تاسو توبه وستا د شرک نه فهو خیر لکم تاسو د پاره ډیره فائدہ ده وین تولیتم او که انکار کوي توبه نو باسه فعلمو نو پوښه انکم غیر معجز الله چنه تاسو مقابله کون کی د الله سره او د الله د پیغمبر سره وبشر الذین کفروا او زیر ورکا کسان تا چې کافران دي بیا عذاب علیم په عذاب دردناک سره ولم یظاهروا علیکم احدا او نه امداد ورکړي ستاسو مقابله کې چرته یو تن لره فاطمو الی معهدهم نو پس پوره کې دي سره غواده دي لا مدتهم تر خپل نیټه پوري پس کله چې وزي د غمیاشت د عزت چې دې ته مهلت ورکړل شي اتو به وینستان فقتل المشرکین پس قتل کې دا مشرکان حيث وجدتموهم کوم دې چې مومه دی لره وخذوهم او نسه دی لره واحصروهم او بن یې کې وقعدو لهم کل مرصد او کې نه دي تا په هر مورچه کې لار په تنګي کې وان تابو پس کچر دي توبه وستا د شرک نه او د توبې علامه ده د واقام الصلاه او دروي منزلره واتو الزکات او دا کوي زکاتو فخلوا سبيلهم بیا خوشی کې لار د دي ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی وان احد من المشرکین استجارک او کچریوی او تن مشرکان نه چې تا سره پناه حاصلې فاجره پناه ولورکا لیکن ټول عمر د پاره نه حتا اسمع کلام الله ترغه پوری چې واوري د الله کلام چې دا اصل مقصد دی د مسلمانانو د ملک چې څوک دې ترازی دې لبرازي چې د الله کلام واوري دین نه خبر شي ثم ابلغ مأمنه او بیا ورسو دلرا غزه د امن د دیتا ذالک بانهم قوم لا يعلمون دا قران اوریدل د دې لپاره دی چې دا یو قوم دی چې نه پوهیږي نه دی خبر د دین نه کیف یکونو للمشرکین عهد دا موای چې دې سره وعده شوی ده نو جنگ وسره نکو کیف یکون للمشرکین عهد سرنګ بشی مشرکان لره ادریدل په وعده باندې عند الله او عند رسوله هغه چې کړی دا د الله سره کړی دا د پیغمبر د الله سره الا الذين عاهدتم او مگر هغه کسان چې تاسو وعده کړی واغی سره عند المسجد الحرام د دې مسجد حرام په خوا کې فمستقاموا لكم ترسو پوری چیغي پابندی تاسو ته په عذاب باندې فاستقیموا لهم تاسو مغي سره پابندي وکئ ان الله يحب المتقين بشک الله محبت ساتي ذات متقيان سره کیفا سرنګ بشیر دې پارا ډیر بد دی عمل چې دی کوي کاغه شرک دی او کاغه دنیا غستل دی او دین پرې خودل دی لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه دی انتظار او لحاظ نه کوي په حق د هیڅ یو مؤمن کې مخکې خاص حکم او دلته کې عام شو په حق د هیڅ یو مؤمن کې الا نه د خپل ولې ولا ذمه او نه د وعده اولائک هم المعتدون او دا خلق دې چې دی اوړي د الله د حدودنا فإن تابو کچری توبه وست د شرک نه علامه دا چې واقام الصلاة پابندی کول د مانزه او اتو الزکات او ادا کوي زکات او کدی مات کړل هغه خپل قسمونه من بعد عهدهم پس داغي چې وعده کړی و وتعنو فی دینکم او عیبون راو باسی ستاسو په دین کې بدنامی کوي هر قسم فقاتلو ائمه الكفر نو جنگو کې د دې سردارانو د کفر سره انهم لا ایمان لهم یقینا چې د دې دا قسمونه قسمونه ندي لعلهم ينتهون دې لپاره چې منشي د دې کارونو نه الا تقاتلون قوما ایتاسو جنگ نکوي داسې یو قوم سره مؤمنانو چری کی دومره جرمونه دي نکسو ایمانهم ما تکړی دي وعده او قسمونه خپل وهمو به اخراج الرسول او دی قص کړو په شړلو د پیغمبر د مکی معظمینا وهم بدوکم اول مره او دی شروع کړی دا پهل یې کړی دی د جنگ اول ځل اتخشونهم تاسو دین یریږي والله احق ان تخشوهم الله ډیر لایق دی چې دا غنه یراو کې ان کنتم مؤمنین کچرتا ځان ته مؤمنان وای قاتلوهم جنگ کوي دي سره دې کې ډېرې فائدې دي یو دا يعذبهم الله بأيديكم الله عذاب ورکی سزا ورکی دی لاستاسو په لاسونو چې دا دې د پاره ډېره سخت سزا ده ويخزهم او رسوا کوي په دنیا کې وینصرکم علیهم او تاسو لمدد درکې په دی باندې الله پاغه چا باندې چې خوخه شي نو ډیر به پکې مؤمنان شي والله علیم حکیم الله پویږي پار سبان دی او حکمت والده ام حسبتم ایتا سودا ګمان کوي اے مؤمنانو ان تترکو چې تاسو پرې خو دې شی به امتحان دنیا کې وسخت ناراضي دغه مجاهدین او مؤمنانو ندی نیولی بغیر د الله نه او بغیر د الله د پیغمبر نه او بغیر د مؤمنان نه بل څوک دوستو داسې مؤمنان دي چې دا بل دوست نشته بغیر د الله نه او به د مؤمنان نه او بغیر د پیغمبر نه الله خبير بما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو کوئ ما کان للمشرکین یعمرو مساجد الله دا موای چې جنگ وسره نکو ځکه هغه خو کارونه کوي جمعهتونه جوړي بیت الله جوړي دوی سره جنگ نکو الله وینا ندی جایز مشرکان الله چې آبادی د الله جمعهتونه په خپل نه دی آباد او جماعتونه آبادی شاهدین علی انفسهم بالکفر یو طرف ته گواہی کوونکي په خپل ځان باندې د کفر چې په دې خوشاله دي چې څوک ته مشرک وي نو یا او مشرکان وي کنه اولائک حبطت اعمالهم دا کسان چې دي برباد دي دا ټول عملونه دي وفي النار هم خالدون او خاص جهنم کې ودی همیشه ای ګجمات جوړ کنو چل شو انما یامن مساجد الله بشکا آبادی جمعتون د الله من آمنا بالله والیوم الاخر هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او پرز د آخرت باندې عقیده صحیح وي وقام الصلاة وآت الزکاة او بیا پابندی کی د هر عمل کاغه بدنی دی چې منځ دی او کاغه مالی دی چې زکات دی او خپل ځان آباد کړی دی ولم یخشا الا الله عقیده بیا بیان کړه نه یریږي مگر خاص د الله نه فاسا اولئک ان یکونو من المهتدین نو یقینا دغه کسان چې دي دی بشي د هدایت والو خلقنا اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام ایا تاسو برابروي دا عمل چې وبور کول دي حاجیانو له او ابادول د مسجد حرام دی کمن آمن بالله دا غچا سره چې ایمان راوړل دی په الله باندې پرز د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي د الله په لار کې لا استوون عند الله دی ندی برابر د الله په نسبان دی که خلکو په نسبت برابرې د باغ اعتبار نشته الله په نس نه دی برابر والله لا يهدي القوم الظالمين او الله توفیق نور کی داس قوم ظالمانو ته د اعمال صالحو الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هغه کسان چې ایمان راوړل دي او بیا هجرت کړی دي د خپل ایمان د حفاظت لپاره او بیا جهادونه کړی د الله په لار کې بیا موالهم په خپل مالونو سره وان فسهم او په خپل نفسونو سره اعظم درجتا عند الله دی ډیر لوی دی په مرتبه کې د الله سره کدی ته اعظم ویل شي نو څه ګناه نه دی که امام اعظم متویل شي که خلیفہ اعظم متویل شي ځکه الله تعالی ویلی خود مرتبه په لحاظ سره اولائک هم الفائزون هم دا کسان کامیاب دي یبشرهم ربهم خوش خبری ورکی دی لرا رب دی وخت په وخت برحمت منه په خپل رحمت سره ورضوان او په خپل رضا سره وجنات او په ډیرو جنتونو سره لهم فی نعیم مقیم چې دې لپاره پاغي کې نعمتونه دي همیشه خالدین فیها ابدا همیشه وی پاغي کې همیشه ان الله عنده اجر عظیم بیشک الله چې دې خاص اغسره اجر دې ډیر لوی د داس خلقو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباکم و اخوانکم دا مو ای چې جنگ وسره ځکه نکو چې زمونږ خپل ولی ده څوک مرونه دي څوک پلاران دي الله وینا ایمان والو منی سه تاسو دا پلاران خپل و اخوانکم دارون خپل اولیاء دوستان من الله ورسوله د الله نه او د الله د توحید نه او د الله د پیغمبر نه او جهاد فی سبیله او د جهاد کولو نه د الله په لار کې وتربصو نو انتظار کوي د عذاب او داس خلق عذاب ناراضي حتا یاتی الله بامره ترغه پوری چې الله راشي په خپل فیصله سره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله چر هدایت نکی دا سه قوم فاسقان او فاجران تا لقد نصركم الله في مواطن كثيره دا موای چې الله مون سره په حنین کې امدادونه کو یقینا چې الله امداد کړي تاسو سره فی مواتن کثیرتن په ډیرو میدانونو کې چې اتیاو پورې شمارلې دي چې دې کې الله امداد کړی و یوم حنین او خاص کر پر د حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې خوشاله ک تاسو لرا ډیر والی تاسو او بیا وګرځي د تاسو شاکون کی ثم انزل الله سکینته بیا الله رحم وکړو نازل یکړه په تاسو باندې تسلی خپل صبر او استقامت علی رسولی په پیغمبر خپل باندې هم وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې ثم يتوب الله من بعد ذلك بیا الله خپل خصوصي مهرباني وکړه پس د دین ډیر خلق پکې مؤمنان شو علامه یشا او باغ چا چې د الله خو خوان الله غفور الرحیم الله بخشش کوونکې مهربان دی یا ایو الذین آمنو ایمان والو موانع ختم شو نوز د مشرکینو قباحت ذکر کړي بشکره مشرکان چې دي نجسن پلیتی ولا يقرب المسجد الحرام دي دي نږدې کیږي مسجد حرام ته بعد عام مهذا پس د دین هم کالنا نه د مانزه د پاره او نه اسی دراتلو د پاره وین خفتم عائلتن او که تاسو یریږئ د غریبۍ او ناچارۍ نه چې دې سره زمونږ بایکاټ شنو کاروبارونه وسوف یونیکم الله من فضله نظر دا چې مالدار به کې الله تاسو لرا د خپل فضل او د خپل مال نه ان شاء هغه د جازور نشتا که خوخه شي ان الله علیم حکیم بشک الله پویږي او هر کار د الله د حکمت ته تاسو دیو جن جنگ نه کوچی کاروبار به خراب شي ادي دې پر مشرکان سره خبرو اوس د اهلي کتاب سره د جهاد حکم او دا غي علتونه قاتل الذين جنگ کوي هغه خلق سره هم لا يؤمنون بالله چې ایمان وروړي په الله باندې په توحید سره ولا بالیوم الاخر ان پرز د اخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه غني هغه سيزونه چې الله هم حرام کړی دی او پیغمبر هم بیان کړی دی چې دا حرام دي ولا دینون دین الحق او دی غاړه نګدي حق دین ته چې اسلام دی دا سوک دی من الذین اوتو الكتابا دا کسان دی چې غیله کتاب ورکړی شوی دی ومنلې خو نه دی کنه اوتو الكتاب دی حتا یوتو الجزیه ترغه پورې وسره جنگ کوي چې خو ایمان راوړي اکه ایمان نه راوړي نو چې قبول کی جزیه د اسلام غټکس اومني په داسې طریقه یدن چې په خپل لاس به راوړي وهم صاغرون او دی بډیر پاجزه او په ذلت سر راځي ولی وسره جنگ کوي دا دغه شرک دی وقالت اليهود عزير ابن الله ویلو يهوديانو چې عزير عليه السلام د الله نه زولې وقالت النصارى المسيح ابن الله اویل عیسایانو چې عیسی علی السلام د الله نه زولې دي ذالک قولهم بیافواهم دا رضی خبرې دي صرف د دې په خلو باندې دلیل نشته یذواهون قول الذین کفروا من قبلهم دی یو شان کوي خپل عقیده خپل خبره داغي کسانو سره چې کافرانو مخکې د دینه د مکه مشرکان چې هغه وی ملائک د الله لونه دي ادي ورګه جزامن ول مونږو ګورو قاتلهم الله الله دې په دې لعنت کی ان یو فکون دې کوم په لول ټکړې شو ترقی اتخذوا احبارهم ورهبانهم نیولی دی خپل عالمان او خپل پیران اربابا خدایان من دون الله بغیر د الله نه چری وتسوی نو دی هغه کار کوي والمسيح ابن مریم او خاص کر عیسی علی السلام چې دوی د مریم دی د خدای توپ په ډیر ناشنا دی وما امروا او دې ته امر نو کړی شوی د بلسو مگر د دغه توحید الا ليعبدوا الا واحدا مگر چې دې د عبادت کې دغه مددگار یو لا اله الا هو نشته حاجت روا او کارساز مگر صرف الله دې سبحانه پاک دی الله پاک یو غنه اما یشرکون دا وی کارون نه چې مشرکان یې ولوي یریدون ان یطفئوا نور الله دې ټولو کافرانو دا مطلب دی په خوام او وسم ان یطفئوا نور الله چې مدم کی د الله رڼا چې دا بیانې په دنیا کې مړه کولې خو نشي او چې مدم شي بیا فایم په خپل پکو سره او په خپل خلو سره و یا اب الله الا یتم نوره او اراده نه کوي الله دغه خبره چې د دې سره اراده کوي الله اراده نه کوي مګر د دې خبرې چې پوره کی خپل رڼا ارزه تا توحید ورسی او اسلام ولو کرے الکافرون اگر کبد غنی کافران چاغی د اسلام خلاف دی والذی ارسل رسوله بالهدى الله د ارادي دا دلیل دی الله ذات ته چرا لګلې دی خپل پیغمبر بالهدى په قران سره چې دا هدایت ته رڼا ده او په یو دین حق سره چې هغه توحید دی ليظهره على الدين كله چې غالب کې دی لره په ټولو دینونو باندې چې صرف اسلام به او توحید به ولو کرے المشرکون اگر کبد غنی مشرکان ځکه هغه د توحید خلاف دي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ان كثيرا من الاحبار والرهبان بشک ډیر د عالمانو نه او د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس خام خاخری قسمه قسم مالونه د خلقو بالباطل په غلط طریقې سره ويصدون عن سبيل الله مال چې هم اخلي او بندي خلق د الله د دین نه دواړو نعمتونو نه محروم کوي والذین یکنزون الذهب والفضه او سرمایه دار مشران چې خزانه کوي سرو سپین ولا ينفقون في سبيل الله او نه خرج کې دې لرا د الله په لار کې ایران له ور کوي او دا غلط علماء سو له ور کوي الله په لار کې نه لګي وبشرهم بعذاب الیم دی له خوشخبری ورکا عذاب دردناک سره یوم یحما علیها دا پاورز باندې چور ببل کړي شي په دې باندې فی نار جهنم پور د جهنم کې او به ویل شي دي ته چې دا هغه مال دی چې تاسو خزانه کړو د خپل ځانونو د پاره چې موږ له فائدہ راکې فذوق العذاب نو سکه عذاب فذوقوا ما كنتم تكنزون اوسکه هغه مال چې تاسو ځان له خزانه کړو ان عدت الشهور بشکا شمار د میاشتو چې ده عند الله اسنا شر شهرن د الله په نسبت باندې دولس میاشتې دي په کال کې په کتاب الله دا د الله په کتاب کې لیکل شوی دی یوم خلق السماوات والارض دا غروزنا چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکا منها اربعه حرم دی دول سمیاشتو کې سلور د ادب دی ذالک الدین القیم دا هم په دې دین کې داخل دي چې مضبوط دین دی لا تظلموا فی انفسکم ظلمونه مکوئ خاص کر په دې میاشتو کې په خپل ځانونو په یو بل باندې وقاتل المشرکین کافتن او جنگ کوي د مشرکانو سره په هر حال کې کما یقاتلونکم کافه څنګه چې دي تاسو سره جنگ کوي په هر حال کې او په هر ځای کې او حرام غني دی لرا په بل کال کې لیواتو عدت ما حرم الله صرف دې لپاره چې پوره کی شمار د هغه چې الله حرام کړی دي فیحل ما حرم الله پس دی حلال او جائز غني هغه چې الله حرام کړی دي زين لهم سوء اعمالهم او دې ته ګناه نه وي بلکې خسته شوی دې ته دا بد عملونه والله لا يهدي القوم الكافرين څوک چې د الله حلال حرام غني د الله حرام حلال غني دا کفر دی الله هدایت نکي دا قوم کافرانو ته یا ایو الذین آمنو ایو کسانو چې تاسو ځان ته مؤمنان وای په خلی باندې مالکم سدی تاسو لرا سعذر دې اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله استاقلتم کله چې ویل شي تاسو ته چوزه د الله په لار کې د جهاد د پاره نو تاسو درانه شئ ال الارض زمکه ته ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره ایت تاسو خوشاله شوئ په ژوند د دنیا باندې او آخرت هم پرې خو ده فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل عذاب بدر کی تاسو له الله عذاب دردناک ويستبدل قوما غيركم او بدل کی با پیدا کی او قوم بغیر تاسو نه ولا تضروا شيئا او تاسو به سو zarar او نقصان ورنکه دین د الله ته هیڅ شی والله على كل شيء قدير الله پاک سبحان دی قادر دی الا تنصروه کجر تاسو امداد نه کوي د دې پیغمبر الله به امداد کوي دلیل دا دی فقط نصره الله یقینا چې الله د امداد کړو په یو خاص وخت کې اذ اخرجه الذين كفروا کله چې راويست دلرا کافرانو د مکینا مجبورې کو په هجرت باندې ثانی اسنین دویم د دوو نو اذ هما فی الغار داغه وقوع چوی دا دواړه په غار سور کې او یې ګرځول هغه مشوره د کافرانو چې کړې وه هغه ښکته کړه بیکاره کړه وکلمت الله هی العلیا او فیصله د الله چې دا او کلمه دا به همیشه بلندی والله عزیز حکیم الله زور اور ذات ته که صحتمن یې او که بیمار یې که مالدار یې او که بیمال یې که وسلې در سره یې او که وسلې در سره نه یې که بال بچواله یې او که بغیر د دین یې وجاهدوا باموالکم او جهاد وکي په خپل مالونو سره هم وان پسکم په خپل نفسونو سره هم فی سبیل الله د الله په لار کې ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو لپاره ډیر فائدہ مند دی هم د دنیا هم د آخرت ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ د دې په فائدہ ولكن بعدت عليهم الشقه لیکن ګران شو په دې باندې سفر د تبوک وسيحلفون بالله او زردا چې دی با سوګندونه کوي په الله باندې کله چې راشي واپس او دا به وی لوستتوانا یره که زمون وس کې دې کنه عفا الله عنك الله ساتلې د هر غلطه او خطا نه لما اذن تلهم تاولی دی منافقانو تا رخصت ورکو تا بنوی ورکڑی حتی تبینا د دې لپاره چې تا ته معلوم شوی چری اجازت نغواړي د پاتې کېدو ستانه هغه کسان چې ایمان راوړې په الله باندې پر د آخرت باندې ايو جاهدو بهم والهم وانفسهم د دې خبرې نه چې جهادو کې دي په خپل مالونو په خپل نفسونو سره والله علیم بالمتقین الله پویږي په حال د داسې متقیانو انما استاذنک الذین بشکا اجازت غواړي او رخصت اخلستانه کسان لا یؤمنون بالله چې ایمان وروړي په الله باندې والیوم الاخر نه پرز د اخرت باندې ولو اراد الخروج کذي اراده لرلې د وتلو تبوک ته لاعد له عدتا دی بخامخه د مخکنا دی له تیارې کړو پوره تیارې لکه نور مسلمانانو چې وکړو او دی چغلې کې څه مطلب دی یبغونکم الفتنه تاسو کې کوشش کوي د دشمنه یا د شرک وفیکم سماعون لهم او تاسو په دې مرګرو کې د دې جاسوسان دي والله علیم بالظالمین تاسو نه خبر الله خبر دې ظالمانو د حال نه لقد بتغوا الفتنه یقینا چې دې ډیر کوشش کړي د کفر او شرک من قبل د پخوانا وقلبوا لك الامور او انتظار کړي تا تا د ډیرو مصیبتونو حتا جاء الحق تر دې پوري چې حق ښکار شو په دې اړو جګړو کې په دې اختلافات او په دې مصیبتونو کې حق کارش وظهر امر الله غالب شوا فیصله د الله وهم کارهون ادي ډیر خپدي په دې باندې چې دا ولې دا سوچ امنهم من یقول اذن لی او بازی په دې کې هغه څوک دی چې وایي تا تا چې ما ته خو اجازه راکا دی پاغي ډیر غم جن شي وین تصيبك مصیبت او کورس تا تا چرته سم مصیبت په یو جنگ کې jihad کې یقولون دی وای قد اخذنا امرنا من قبل موږ خو عمل کړی په خپل رائے باندې د پخوانه مونږ خو اورو دارچا لیکن عمل په خپل رائے باندې کو ادا سے خلق کامیابی کړه ويتولوا او واپس روان شي خپل کورونو ته او هم فرحون اډیر خوشاله کی پاورز باندې برګری خوريو قل لن يصيبنا وتوای چې بس خوشاله مونږ ته خو تکلیف نه رسیدلی وای او تا چر نه رسی مونږ ته الا ما كتب الله لنا مگر هغه سوچ الله زمون د پاره لیکلی په تقدیر کې هو مولانا الله زمونږه کارساز دی على الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دي اعتماد کوي مؤمنان نو هیڅ تکلیف بنئ قل هل تربصون بنا وای او تا چې تاسو انتظار نکوي مزمون په حق کې الا احدى الحسنين مگر یو د دوو فائدو او به ایدینا ایا زمونږ په لاسونو باندې چې رسواوم کی فتربسو نو انتظار کوي زمونږ غدو فائدو ته چې یا شهادت ته او یا کامیابی ده ان معکم متربسون مونږ انتظار کوونکیو تاسو سره او په کفر کې عمل نه قبليږي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ان دې منع کړې دي لرا چې قبول کړي شي د دینه د خپل خیراتونه الا مگر دې خبره انهم کفروا بالله وبرسوله ښکارې وته وي چې دې کفر کړ دې په الله باندې او کفر کړی د الله پیغمبر باندې نو د الله خبره مانی نو د پیغمبر خبره مانی خلق وی چې منځ او دس خو کوي کنه ولایاتون الصلاه او ناراضی دی مانځتا الا وهم کوسالا مگر پمات زړه اسمونځي ولا ينفقون الا وهم كارهون او نه خرج کوي مال مگر ډیر بد یې غني او ډیر خپي پاغي باندې فلا توجب کام والهم ولا اولادهم نه پیغمبر ما خوشالي غا د دې دې ډیرو مالونو ته او د دې دې اولاد ته دا نعمت نه ده دا عذاب ده انما يريد الله بشك الله اراده لري په دې مال او اولاد سره ليعذبهم بها چې عذاب ورکړي دي لرا په دې سره په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې هم وتزهق انفسهم او اخرت هم دغه څه دي او بوزي روحونه د دې وهم کافرون ادي ودا وخت کوم کافران توبه تبسم نشینو در دې مال اولاد پوجبان ويحلفون بالله وقسمون کوي په الله باندې انهم لمنکم چې دې تاسو مرګري دي خامخا وما هم منکم الله وی چریدا سن ده ومنهم من يلمزك او بعضی دی منافقان ناغا سوک دی چې تا باندې اعتراض کوي په صدقات په تقسیم د صدقاتو کې چې انصاف دی اونکو فین اعتو منها کذی لور کړی شي د دینه رضو ودي خوشاله شي مقرر کړی و او پیغمبر ول ورکړه وقالو او ویلې وی لکه د مؤمنانو چې حسبنا الله الله کافی دی موږ مال تاجت نشتا سيوتين الله من فضله کوس نه نظر دا چراب کې الله مونږ ته د خپل مهربانه نه ورسول او پیغمبر ان الى الله راغبون زموږ مال سره محبت نشته مونږ خاص الله ته رغبت کوونکیو محبت کوونکیو انما الصدقات بشکا دا مالونه د زکاتونو چي دي هغه خلق چې دا غي زړونه رانیز دی کول شي ایمان ته کافرانی که مسلمانان هغه له هم ورکول شي چې مضبوط شي په ایمان کې وفر رقاب پازادولو د غلامانو کې والغارمین او دا حق د قرضدارانو هم دی وفي سبيل الله او خلق او چې د الله په لار کې دي جهاد کوي وابن السبيل او مسافر فريضه من الله دا مقررتیا شوی دا د الله د طرف نه چې دا اته قسم خلقي په دې باندې وزکات کیږي والله علیم حکیم الله پوهه ذات ته او هر کاریه د حکمت ته یؤمنو بالله تصدیق کی د الله په خبره باندې او یؤمنو للمؤمنین او تصدیق کی د مؤمنانو په خبره ورحمت للذین آمنو منکم او رحمت ته خاص کر دا کسانو چې ایمان راوړې په تاسو کې په یو معنا سره والذین اکسان یؤذون رسول الله چې zarar رسید الله پیغمبر ته لهم عذاب علیم دې لپاره عذاب دردناک دی یحلفون بالله لکم قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته ليرذوکم چې تاسو خوشاله کی تاسو رضا کی بس والله ورسوله احق ان يرزوه او په کار دا چې الله او پیغمبر یې رضا کړی وي الله او پیغمبر لایق دي چې دی یې رضا کی ان کانوا مؤمنین کچری دی ځان ته مؤمنان وایي بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أين پوئیگی دا منافقان انه شان دا دی من يحادد الله ورسوله هغه څوک چې دشمنی کوي د الله سره او د پیغمبر د الله سره فان له نار جهنم بشکا د د پار اور د جهنم دی خالدن فیها د بامه شی پاره کې ذالک الخزی العظیم او دا رسوایی ډیر لوی ده يحذر المنافقون يريګي دا منافقان خلق ان تنزل عليهم سوره دینا چې نازل کړي شي په دې باندې یو سورته تنبئهم بما فی قلوبهم چې خبر کې دی لرا پاغه خبرو باندې چې دی په زړونو کې پټی کړی دي یقینا تاسو کافران شوی پس د ایمان تاسو نه ان عفان طائفه منکم کچری مونږ معافیو کو د یو ډلې پتا سو کې نعذب طائفتن خامخا عذاب ورکو یو ډلې لره بینهم کانو مجرمین د دې وجنا چې دی همیشه د پاره جرم کوونکي دي المنافقون والمنافقات بشکا دا منافقان سړی او منافقان خزی بعضهم من بعض دی خپل مین کې بعضی د بعضو نه دی یو شی دی یا امرون بالمنکر په دې خبره کې چې امر کې خلق ته په بی دینه سره وینهون عن المعروف امنکی خلق د دین د کارونو نه ويقبضون ايديهم او دی بند کړی دی خپل لاسونه د هر خیر نه نس الله دی د الله دین پرې خده د الله کتاب پرې خده فنسيهم نو بس الله دی پرې خود د خپل رحمت نه ان المنافقین هم الفاسقون بشکا دا منافقان چې دي نو دا فاسقان او فاجران دي او بد عمل دي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وعد کړی د الله د منافقانو سره منافقانو خذو سره او نور کافرانو سره هم نار جهنم دور د جهنم خالدین فیها مشبی پاره کې هي حسبهم دا جهنم د دې لپاره کافی دی ولعنهم الله الله په دې لعنت کړی دی شړلی دی د خپل رحمت نه ولهم عذاب مقیم او دې لپاره عذاب دی همیشه کلذین من قبلکم دا منافقان په شان داغي قومونو دي چې تاسو نمخ کې تیر شوی دي کانوا اشد منکم قوتا هغه ډیر زیات او تاسو نه په طاقت کې واکثر اموال او اولادن او ډیر زیات په مالونو کې او په اولاد کې هم فاستمتعوا بخلاقهم پس مزی او کړي په خپل برخو د دنیا سره فاستمتعتم بخلاقکم او تاسو مزی او کړي په خپل برخو د دنیا سره او د آخرت غم د سره نشته کما استمتع الذين من قبلكم څنګه چې خوشاله کړی وي او فائدې غستې وي هغه قومونو چې مخکې تاسو نو بخلاقهم صرف د دنیا په برخو سره وخذتم او تاسو نن وته په باطل کې کلذي خاذو وشاندار خلقو چې هغه هم نن وتی په باطل کې او دا خلق دې ډېر بد قسمته الم یاتهم نبو الذین من قبلهم ایا نه دراغلی دیتا خبر داغي قومونو چې مخ کې دینو لکه قوم د نوح علی السلام شو او عادیان قوم د هود علی السلام شو سمودیان قوم د صالح علی السلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض او مؤمنان نارینا او مؤمنان زنانه چي دي دی بعضی دوستان د بعضو دي یو دی په خپل عقیده او عمل کې یامرون بالمعروف دی بیانونه کوي خلق ته د توحید او سنت وینهون عن المنکر او منی کوي خلق لرا د شرک او بدعت نه ويقيمون الصلاه او پابند کی د مانځو په خپلوم په عمل کوي ويوتو الزکات او ور کوي زکات ويطيعون الله ورسوله لیکن پر رسم و رواج نه بلکې په تابعدارې د الله سره او په تابعدارې د پیغمبر سره اولائک سيرحمهم الله دا مؤمنان چې دي زرد چې الله ورحم کی په دی باندې ان الله عزیز حکیم بشک الله زور اور ذات ته او حکمت والده او په دې جنتونو کې کورونه دي ډېر صفا او سوترا فی جنات عدن خاص کر په جنت د همیشوالی کې ورضوان من الله اکبر او لګون چې رضا د الله طرف نه ډیر لوی شی دی ذالک هو الفوز العظیم دا رضا د الله دا کامیابې دې ډېر لوی یا ایو النبی جاهد الكفار والمنافقین اے پیغمبر پاک او جهاد کوا کافرانو سره په وسلی او منافقانو سره په جبا وغلظ علیهم سختی کو په دی باندې ومأوام جهنم او زید دی جهنم دی او بیس المسویر ډیر بد زید راتلو دی یحلفون بالله ما قالو دا منافقان قسمونه کوي په الله باندې چې مونږ خو هیڅ نه دی ویلي ولقد قالوا كلمه الكفر او یقینا دی ویل دا داسې یو خبره چې هغه د کفر ده او کفرو بعد اسلامهم ادي کفر کړی دی پس د اسلام راوړو نه وهمو بما لم ينالو او دی پورا قصد کړی دی داغی قتل پیغمبر چې ونرسی داغی تا وما نقموا او دی نور سبد نګنی د دې پیغمبرنا د مؤمنان الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله مگر صرف دا خبره چې مالدار کړ الله دی لره او پیغمبرم من فضله د خپل مهربانه نه چې الله حکم کو پیغمبر ولا برخه وکړه مالدار شو ځکه دښمنی کې الله او پیغمبر سره فَإِن يَتُوبُوا كَچَرْدِي توبه وستا دې خپل کفر نه یا کو خیر الله هم دا ودی د پاره ډیر بهتري وَإِن يَتَوَلَّوْا او کدی انکار کوي او مخړی يعذبهم الله عذابا الیمن عذاب بور کې الله دې لر عذاب دردناک په دنیا په دې دنیا کې هم درسوای او په آخرت کې هم وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ان وی د دې لپاره په دې ځمکه نسوک دوستو او نسوک مددگار نو خامخا مونږ به خیراتونه کوو ولنکونن من الصالحین او شوب مونږ د صالحانو نه کمال خلقنا فلما آتاهم من فضله کله چې الله ورک دیتا د خپل فضلنا مال یې ډیر شو بخلو به نو بخلیو کپاره باندې چې زکات یې نور کاو وتولوا واوړي د خپل خبرې نه هم مورزون او دی همیشه مخ اړون کې دي فعاقبهم نفاقا في قلوبهم نو پس د یو ګنا نه الله په دې پس راوست بل ګنا چې منافقت یې پیدا کړی په زړونو کې الى يوم يلقونه دا به تر هغه ورځې پورې چې دی ملاقات وکړي د الله سره یا د خپل عمل سره بما خلف الله ما وعدوه دا په سبب داغي ګنا چې دی خلاف ورزي وکړه د الله سره پاغي وعده کې چې کړی و او بما كانوا يكذبون او په سبب داغي چې دی همیشه دروغ وایي الم یعلمو ایدی نپویږي د الله په شان باندې ان الله یعلم سرهم ونجواهم چې بشک الله خبر دی د دې د رازونو نه او د دې د مشورو نه ان الله علام الغیوب او بشک الله پویږي په ټولو غیب حق باندې الذين يلمزون المتطوعين هغه منافقان چې الزام لګي او تان کوي هغه خیرات کوونکو باندې چې مؤمنان دي په صدقات کله چې هغه بیت المال له صدقه راوړي دی پاغي باندې الزام لګی چې د ریا وکړه والذین لا یجدون الا جهدهم هغه مؤمنان غریبان چې نمومي نور سو مگر خپل مهنت او بیت المال له صدقه راوړي فیسخرون منهم دا منافقان خان دی پاغي پوری چې په دې یو کیلو وربشو بسو شي په دې کجورو سخر الله منهم الله دې له صدا ورکې د دې خندا ولهم عذاب علیم دې د پر عذاب دې دردناک استغفر لهم بخنه غواړه دې د پاره او لا تستغفر لهم او که بخنه نه غواړي د دې لپاره الله تبخنه نکین تستغفر لهم 70 مره کتب خنو واړي دي د پاره او یا زله فلن یغفر الله لهم چری بخنه نکي الله دیتا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله دا ځکه الله محروم کړو چې دې کفر کړل دی په الله باندې او د الله په پیغمبر باندې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله چر هدایت نکي دا سه قوم بد عمل ته فرح المخلفون بمقعدهم خوشاله شو هغه پاتې شوی خلق د تبوک نه په خپل ناس ته باندې خلاف رسول الله رستو د الله د پیغمبر نه چې اعلان او دی پاتې شو یامرون بالمنکر معنا کوي وای نور خلق ته لا تنفرو فی الحر چې موزه په دې ګرمه کې قل نار جهنم اشد حرا وای او تا ور د جهنم ډیر سخت ګرم دی لو کانو یفقهون کاش کدی پوی دی فلیذهکو قلیلا پس خندا او خوشحالی دیو کی لګونته په دنیا کې ولی ابکو کثیره او دی جاړي بیا قیامت کې ډیر جزام بما کانو یکسبون دا سزا ور کول شي دی لرا دا غ عمل چې دی کړی فإن رجعك الله إلى طائفة منهم کچره ته واپس کړې الله د تبوک نه یو ډلې د دې منافقانو ته فاستاذنو کلل خروج دی بیا ستان اجازه غواړي د پاره د وتلو جهاد لا قبل مقراشي دی بیا تا ته وی چې مونږ در سره زو فقل لن تخرجوا معي ابدا نو ته ته وای چې چرې موزه ما سره همیشه تاسو باندې پابندي ولګی دا ولن تقاتلوا ما يعدوا او هرگز جنگ مکوي زما په مرګرتیا کې د دشمن سره خوګبه کې انکم رضیتم بالقعود اول مره دا زکه چې تاسو خوشاله شوی په ناست باندې اول ځل چې هغه تبوک تتلو فقعدوا مع الخالفين نو سکینه سره د ناستونه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا او جنازه مکو په دې په یو تند دي منافقانو چې مرشي دا حکم د الله همیشه دی تر قیامت پورې ولا تقم على قبره او ته اهتمام مکوا د دې د قبر سره چې څنګه ستا عادت ته د دعا لپاره انهم کفروا بالله ورسوله ځکه دې کفر کړی په الله باندې دا حکم نه دی منلی او په پیغمبر باندې دا تابعداري نه کړی او ماتو وهم فاسقون او دا د الله علم دی چې دی ومرشي ای بدا سه کافران ولا توجب کام والهم واولادهم اے پیغمبر ما خوشاله غزي ډیر مالونو ته او دي اولاد ته انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا بشک الله اراده کوي چې عذاب ورکړي دي لرا په دې مالونو سره په دې دنیا کې وتزاقان فسهم وهم کافرون او دی به مرشي او بوزي روحونه د دې او یی به دې دغه سي کافران توبه ته وسم نشي وإذا أنزلت سورة کلا چې نازل کړي شي یو سورت ته قران اوږي کې دا حکم ان امنو بالله چې خلق ایمان راوړی په الله باندې اول دی په دې خوشاله شو چې شدي دا ناس تو زنانو سره وتبع على قلوبهم مهر لګول شوی د دې په زړونو باندې فهم لا يفقهون پس دې نه پويږي د غیرت په کارونو لكن الرسول والذين آمنوا معه ها لیکن د الله پیغمبر شته او مؤمنان دي دا غسره هغه خدا کار دی جهادو به اموالهم وانفسهم چری جهادونه کوي په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره اولائک لهم الخيرات او دغه خلقو لپاره د الله طرف نه خیر او برکت دی اولائک هم المفلحون او دا کسان چې دي دي کامیاب دي عد الله لهم جنات او تیار کړی دی الله دې لپاره جنتونه باغونه چې بهږي بلاندې داوی نه نهرونه همیشه به پاره کې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دی ډیر لوی وجاء المعذرون من الاعراب او راغ لغه عذر راولون کی بانی ویون کی د باندونه او د کلونه کله چې نبی له سلام تبوک ته روانو دی رااله ليؤذن لهم چې دې ته رخصت ورکړي شي وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او څه خدا سو چې ناس پاتې شو الوران له او کسان چې دروغ ویلی او الله تعالی دروغ ویلی پیغمبر ته سيصيب الذين كفروا منهم زردا چې وبرسیا کسان ته چې کافران دي په دې کې عذاب دردناک ليس على الضعفاء رخصت الله ذي خلق لور کوي نشتره په کمزورو خلق باندې چې بدني کمزوري ولا علی المرضى نه پاغي بیمارو مریضانو ولا علی الذین ان پاغي غریبانو خلقو لا یجدون ما ينفقون چې نمومي سمال چې خرج کړي د الله په لار کې نشته په دې ټول باندې حرجن سملامتیا او سګونه اذا نصحوا لله ورسوله کله چې دی په خپل اخلاص ساتي الله سره او د الله پیغمبر سره بنیتی پکې نه ما علی المحسنین من سبیل نشته په داسې حق پرست خلق باندې سملامتیا کپات شي د جهاد نه والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ولا علی الذین او نه پاره کسانو سملامتیا شته د ازما اتاو کا کله چراغ لتا تا د یمن خلق د ټولې دنیا د اولیاء نه اوچتی او سشته نه جهاد لذي انما السبيل بشک ملامت یا چې دا علی الذین پاغ خلق دا یستاذنونک چغستان رخصت اخلی چې مونږ نه شوتلې وهم اغنیاو او دی خمالدار دی رضو به یکونو مال خوالفیم دی په دې خوشاله دي چې شي دا غناستو زنانه او تور سر سره وتبع الله على قلوبهم الله مهر لګولې د دې په زړونو باندې فهم لا يعلمون پس دې نه پويږي د جهاد په حکمت باندې او د جهاد په لذت باندې د غیب حال الله ته معلوم دی بیا به تاسو واپس کړئ شئ هغه ذات ته چې پويږي په پټو په ښکار باندې وينبئکم بما کنتم تعملون خبر به کی تاسو لرا په حقیقت دا عمل چې کړو تاسو په دنیا کې پس واړه مخت دینا معافی او توبه ان مرجسن دا پلیت خلق دی او پلیت خلق نزان ساتل غواړي ومأواهم جهنم او زید پلیت خلق جهنم دی جزام بما كانوا یکسبون دا سزا ده په سبب دا ټول عملونو چې دی یې کوي ځکه دی ډیر نږدې دي چې په انشي په احکام او داغي کتاب چې الله نازل کړی په خپل پیغمبر باندې ځکه بیرته دي د قران نه والله علیم حکیم الله پویږي پارس باندې او حکمت والده ومن الاعراب من يتخذو ما ينفقو مغرمن بعضې دی باندې چیان ناغ سوک دی چی صابی اغا مال چی خرچ کئی اید اللہ پلار کی تاوان تب کی تاوانی صابی ويتربصوا بكم الدوائر او بیا انتظار کی تاسو ته د مصیبتونو چې کله به دین اخلاصي وو عليهم دائره السوء الله تخیری کوي په دې باندې دې مصیبتونه راشي ډېر بد بد والله سميع عليم الله اوري د دې دا خبره او پويږي دې په حال باندې او نیکان خلق پکې مشتا او من الاعراب بعض دې باندو والونه من یؤمن بالله والیوم الاخر یا رسول دی چې ایمان راوړي په الله باندې پرز د آخرت باندې ويتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله او یقین ساتي په هغه مال باندې چې خرج کړي دي او خرج کوي چې دا نزدېکت ته د الله سره دا زمونږ لوی وسیله ده او صلوات الرسول او دعاګانې اغستل د پیغمبر الا خبردار انها قربت لهم دا مال د دې لپاره نزدېکت ته الله سره سيدخلهم الله في رحمته زردا چې داخل وکي الله دې لرا په خپل رحمت کې چې جنت ته ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کوونکی د مهربان والسابقون الاولون او صحابه کرام چې مخکې شوی دی په ایمان راوړو کې او لومبي دی په هجرت کې من المهاجرین والانصار دا هجرت کوونکې دي او کاغه مدینی والدی چې امداد کړي دي والذین اتبعوهم باحسان او هغه خلقم چې د دې پیروي کړي دا په اخلاص سره چې بغض نه ساتي صحابه سره رضی الله عنهم الله دې ټول نه رضا شوی دی ورضو عنه او دې ټول د الله نه رضا شوی دی وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار او تیار کړې دي د پارداس جنتونه بعض دا هغه چا نه چې چا پیر ستاسو نه باندو والدي منافقان دي ومن اهل المدینه مردو علی النفاق او بعضی په دې مدینه والو کې داسې دي چې ډېر کلک دي په منافقت کې لا تعلمهم اے پیغمبرات نه پیژنې په صفت د منافقت سره نحن نعلمهم مونږه پیژنو سنعذبهم مرتين مونږ بدیل سزا ورکو بار بار ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به دی واپس کړی شي غلوې عذاب ته په قیامت کې واخرون اعترفوا بذنوبهم او بعض مؤمنان دي چې اقرار یې کړی دی په خپل ګناهونو سره خلطو عملا صالحا واخر سیئا ګډوډ کړی دی یو عمل نیک او بل عمل بد چې تبوک نه پاتې شو اصل الله ان يتوب عليهم زردا چې الله مهربانيو کې پدی باندې ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دی خذ من اموالهم صدقه کله چې دی مالونه راويستو نو واخلا د دې د مالونو نه زکات قدرې ټول مال ته ماخلا تطهرهم چې پاک کې دی لرا وتزکیهم بها او صفایو کې د زړونو د دې په دې مال سره وصلی علیهم او دعا غواړه دې لپاره ان صلاتک سکن لهم یقینا ستا دعا د دې لپاره سکون دی والله سميع عليم الله قبلون کې دی او په دارچا په حال باندې علم يعلمو اي دي نه پويږي په دې خبره ان الله هو يقبل التوبه عن عباده چې بشک الله قبلې توبې هم د خپل بنديانو وياخذ الصدقات او په خپل اخلي د دینه زکاتونه ان الله هو التواب الرحیم او بشک الله توبه قبلون کې مهربان دی وقل اعملوا وای دې منافقانو ته چې عمل کوي وسير الله عملکم یقینا ویني الله هم تاسو کار روایي او رسولو پیغمبرو می ویني والمؤمنون او ټول مسلمانان چې تاسو کوي وستردون الى عالم الغيب والشهاده او زردا چې واپس بکړي شي تاسو هغه ذات ته چې نور تاسو د رازونو نه هغه خبر دی په دې په غیب سوزونو باندې او شهادت او بخکارو باندې وينبئکم بما کنتم تعملون خبر وکي تاسو په حقیقت دا غي عمل چې تاسو کړو چې هغه عمل صالح او عمل سیئ او واخرون او نور مؤمنان دي مرجون لامر الله رست کړي شوی دي د الله فیصله ته اما يعذبهم غ فیصله دا چې ابو له سزا ورکی دې دنیا کې اما يتوب عليهم يا په مهرباني وکي الله عليم حکيم ځکه الله پر سبحان دی پويږي او حکمت والا دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا او منافقان چې جوړ کړي او جمعه ته د پاره د zarar وکفرن او د پاره د مضبوطولو د کفر وتفريقا بين المؤمنين او جدائی راوستا مومنانو په میانس کې ويرصادا لمن حارب الله ورسوله د مورچه جوړ کړی و دا غي مشرک د پاره چې هغه جنگیدو د الله سره او د پیغمبر د الله سره من قبل د پخوانا نغله مورچه جوړ کړیو انو په دې جماعت یې خو ولا يحلفن ادي وخامخه قسمونه کوي ان اردنا الا الحسنى چې زمون خدا مطلب نو نو مطلب زمون مگر نیکی خیر خواهی والله یشهد انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې دا ډیر سخت دروغ جن دي لا تقم فيه ابدا مودریګه په دې جمعات کې همیشه لمسجد اسس علی التقوی خامخا هغه جماعت چې یې شوی دی بنیاد د هغې په تقوا باندې من اول یوم د اول اخر وزنا چې ترالی مدینه ته احق ان تقوم فيه هغه ډیر لایق دی چې دا غي کې ودرېږي فيه رجال يحبون ان يتطهروا په دې مسجد قباء کې تاسو سړی دي چې محبت ساتي چې ځان خپاک کی هم د کانو استعمال کوي هم د اوبو استعمال کوي والله يحب المطهرين الله محبت کوي دا چا سره چې ځان پاکي افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ایا هغه څوک چې جوړ کړي د خپل بنیاد په تقوا او په یری د الله سره ورضوان او د الله د رضا لپاره خیرن هغه ډیر بهتر دی امن اسس بنیانه او کنا هغه څوک چې خې دې او جوړ کړي دې عمارت او بنیاد خپل علا شفا جروفن په کمبر د شګي هارن چې ورزي دن کې دې فنهار به فی نار جهنم او بغرزی دل رازان سره د جهنم ته والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کوي ظالمانو خلق ته چې غیر جماعتونه جوړي لا يزال بنيانهم الذي بنوا همیشه وي دا جماعت ته دی هغه چې جوړ کړي وو ریبتن فی قلوبهم شک د دې په زړونو کې بشک الله اغستی دی د دې مؤمنانو مسلمانانو نه نفسونه د دې او مالونه د دې بأن لهم الجنه په یو داسې قیمت سره چې هغه جنت ته یقاتلون فی سبیل الله دی و جنگ کوي د الله په لار کې فیقتلون وجنب کافران او په دې قران کې هم ومن اوفا بعهده من الله او څوک دی وفادار په خپل وعده باندې د الله نه هیڅوک نشته فاستبشروا نو اے مومنانو خوشحالي وکې ببيعكم الذي بايعتم به هغه سودا باندې چې الله سره هم کړی ده الراکعون الساجدون او رکوع کوونکي او سجده کوونکي دي الامرون بالمعروف او امر کوونکي دي خلق ته په توحید او سنت والناهون عن المنکر امن کوونکي دي خلق لا د هر بی دینینا والحافظون لحدود الله وحفاظت کوونکي دي د الله د ټولو احکامو وبشر المؤمنین خوش خبری ورکا داس مؤمنانو ته ما کان للنبی والذین آمنو ندی جائز نه پیغمبر لا او نه کسان لا چې مؤمنان دي ان یستغفروا للمشرکین چې دی بخنه غواړي د پاره د مشرکانو ولو کانوا اولی قربان سره دا غینا چې مشرک وو الا عن موعده مگر دا د یو وعده د وجنه ودها ایاه چې وعده کړی و خپل پلار سره چې د استاد لپاره بخنه غواړم لکه سوره مریم کې راغلیو شعرا کې راغلیو فلما تبين له وکله چې خو معلومه شو دته انه عدو لله چې دا پلار زما د الله دشمن دی تبرأ منه بیزار شدا غینا به ول دعا نه وکړه ان ابراهیم لاوان بشک ابراهیم علی السلام دې دردمندو حلیم او نرم مزاج وما كان الله ليذل قوما الله چرې دا سن کوي چې گمراه وي یو قوم ته چې دا گمراهان دي بعد از هداهم پس دا وی چې هدایت او تکړی حتا یبین لهم ما یتقون هو کله چې خو واضح کی دي تا هغه خبره چې ځان ته نه بچ کی او دي ته نه ځان بچ نه کی حالو ته گمراه وي چې خو واضح کی دي تا چې ځان ته نه بچ کی لکه دعا د مشرک لپاره او سړی ته علم نه یې کړی نه خو نه دی ګناګار او ته الله گمراه نه وي ان الله بكل شيء عليم بشک الله پارس باندې پويږي ان الله له ملک السماوات والارض بشک الله چې د خاص داغه لپاره بادشاہي د اسمانونو د زمکو ده یحیی و یمیتو ژوند کوي او مړ کوي خلق وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته تاسو د پاره بغیر د الله نه نو څوک دوست او نه مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين یقینا چې الله مهرباني کړې ده په پیغمبر باندې هم او په مهاجرینو باندې هم ول انصار الذين نتبعوهم او په انصارو مدینه والو باندې چې د پیغمبر سره سات ورکړل دي او درې دلی دی فی ساعت العسرت پاغه سخت موقع کې من بعد ما غاد یزیو قلوب فریق منهم دا پس دا غینا چې نږدې و د دې ژوند وظنوا ان لا ملجا من الله او پوه شو په دې خبره چې نشته دې زید پناه د الله نه الا الیه مگر دې الله سره د پناه زید ثم تاب علیهم بیا الله مې ربانی وکړه په دې باندې او توبه ولا قبول کړه 50 سورې پس لیتوبو چې بیا مې شد پر روجو کوي الله ته او د جهاد نه نه پاتې کی ان الله هو التواب الرحیم بشک الله توبه قبلون کې دی مهربان یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو د الله نه یریږئ وکونو ما الصادقین او مرګري شي په دنیا کې د رښتینو خلقو چې هغه صحابه کرام دي مهاجرین او انصار دي ما کان له اهل المدینه ندی جایز مدینه والو لهم ومن حولهم من الاعراب او هغه څوک چې چاپیر د دین دي دا کلو والا خلق ان يتخلفوا عن رسول الله چې دی رست پاتې کیږي د الله د پیغمبر نه هغه لار شي jihad لا دی رست پاتې ولا يرغبو بانفسهم عن نفسه او دی بچره مين نه کوي په خپل ځان نه باندې د نفس ته پیغمبر نه چې د خپل ځان غم ور سره یو دا غم ور سره نه چره بداسنه کوي ذالک بانهم لا یصيبهم یغیظ الکفار چې غسور ولی کافرانو لرا ولا ينالون من عدو نيلا او نرسی دی دشمن تا په حمله کې الا كتب لهم به عمل صالح مگر لیکل شي دی لرا په دې هر یو کار باندې چې دنیایي کار معلومیږي عمل صالح یو چت عمل چې ټول مسافر شي فلولا نفر من كل فرقه منهم ولنوزي د علم د پاره د هر کلی نه پدی کې طائفتن یو جماعت صد پاره بوزي ليتفقهوا في الدين چې مهارت حاصل کې په دین کې ولينذروا قومهم او بیا ويري خپل قوم چې پاتې شوی دی د علم نه اذا رجعوا الیهم کله چې دی واپس راشي دی تا لعلهم يحذرون د دې لپاره چې دا خلق ویریږي د الله نه او ځان بچ کړي د ګنا نه جنگ کوي هغه کسانو سره چې نږدې تاسو ته د کافرانو نه وليجدو فيكم غلظه او دې دې معلوم کې تاسو نه سختی په دین کې وعلموا ان الله مع المتقين او پوشه په دې خبره چې بشک الله نو باز د دین هغه څوک دی چې وایي مؤمنان ايکم زادته هذه ایمانا کم یو د پتاسو کې چې زیات کاغتا دی صورت ایمان ایمان یې مضبوط کو او کسان چې داغي په زړونو کې مرض دي منافقان دي فزادتهم رجسا الى رجسهم نو زیات کی هغه صورت دی تا نور پلیتی او منافقت او الارج سیم سره دا خپل زړی پلیته نه چې قران مخ کې ویلو انهم رجسن وماتوا وهم کافرون او مرشي دي او توبه ته سم نشي ايدي کافران او لا يرونا ايدي دمر سوچ نه کوي انهم يفتنون في كل عام چې دی باندې الله طرف نازمختونه کول شي په هر کال کې رسوا کول شي مرتن یوزل او مرتين یا دوزل ثم لا يتوبون بیام دی توبه نو باسی الله تا ولا هم یذکرون انا د الله قران زده کوي اذا ما انزلت سوره او کوم وخت کې چې نازل کړي شي او سورته او بیانول شي په دی باندې نظر بعضهم الی بعضن نو ګوري دا منافقان بعضی بعضو ته هل یراکم من احدن چې آیا ویني تاسو لري یو تند دي صحابهونه چې پوښي چې د چا خیال نه دي ثم انصرفو نو بیا واوړي داسې غلې غونتې صرف الله قلوبهم الله دې د دې زړونه واړي دا به سزای بینهم قوم لا يفقهون څکه دا داسې یو قوم دی چې دې نه پوهیږي د دین سمج پکې نشته لقد جاءكم رسول من انفسكم ختمیه په توحید او سنتو چې جهاد د دې لپاره کېدو یقینا راغی تاسو ته عظیم شان پیغمبر من انفسکم تاسو د جنس نه چې بشر دی انسان دی عزیز علی ایمانتم ډیر ګرانې په د باندې هغه وخت چې تاسو مشقت کې حریص علیکم ډیر هرسناک دې تاسو په فائدو باندې تاسو له فائدې راجم کوي بالمؤمنین رؤوف الرحیم او خاص کر په مؤمنانو باندې ډیر نرم او رحم کوونکې دې فین تولو کچردی انکار کوي فقل حسبی الله نو وایو تا چې الله زما د پاره کافی دی لا اله الا هو زبا دا خبره کوم چې نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه علیه توکلتو خاص په الله باندې ما اعتماد کړی وهو رب العرش العظیم هغه ذات چې د هر څه مالک دی ولی ځکه مالک دی د عرش عظیم او د هر څه پاغي کې دی نو د هر څه مالک شو